مخ کی دعا ذکر کړه د کلکېدو پنی غلار باندې نو اوس نمونی ذکر کړي دواړه قسمه چې چا تک لکواله نصیب شوو او دویم چې دا غي مقابله کیو چې کلکواله ورته هم نو نصیب شوه بلکې الټه په باطل کلکو او دویم چې حق اړو د سره پیجندل نه ان اشاره ده چې په دې لار باندې لار ویشته ده دا نه ده غني چې دا نه غلار دا دا سدا چې د دې ملګری نشته ده بلکې د دې لار ملګری شته ده صراط الذین انعمت علیهم دا غي خلکو لار ده چې باغی الله تا احسانات کړیو دا غي خلکو لار چې باغی باندې احسانات تا کړیو چې دا غ خلکو په لار باندې روان شم نو په ما باندې ووم احسانات کوشي دا غیلار لاروی خي چې دا نه دا چې دا لار ګینی تجربه شوی نه دا او دا صرف په کتابونو کې دا او صرف کتاب کې او قران او حدیث کې مونږ وایو چې بس دا سدا او دا سدا او ډیر خدا او ډیره خدا نه بلکې आवाज تش د خلې د وایلو خبره نه ده بلکې په دې لار لون کې موجود دي تاریخي گواذه چا د بختورو د احسان والو لار ده په دې لار چې سوق تللی دي نو کامیاب شوي دي نو ور سره بشارت هم دی خوشحالی ده هغه خلکو ته چې هغه ته کلکواله نصیب شوو چې چا ته کلکواله نصیب شوو هغه د انعام والا وګرځیدل په دنیا او آخرت دنیا کې هم هغه د انعام وال شو او په آخرت کې هم هغه د احسان او د انعام وال شو دا هغه خلکو اول دا هغه خلکو نمونه ذکر کړي د ترغیب د پاره چې په دې لار باندې روان شو چې انعام را باندې وشي صراط الذين انعمت عليهم او کوم انعام پیښو نعمتونه د مال او د دولت د بنگلو د موټرو دا خو په کافرانو باندې هم شي وي دي دا او کافرانو باندې هم شي وي دي نو د دې نعمت نه مراد څه دي نو نعمتونه یو د دنیا دي او بل د آخرت دي د آخرت نعمتونه دادي غړ چې بندا په آخرت کې الله معاف کی او الله ته ناراضه شي او جنت تلاړ شي دا د آخرت لوی نعمت ته په دنیا کې نعمتونه دوه قسم دي د دنیا نعمتونه یو هغه دي چې هغه د دنیا سره تعلق لري او دوی ماغي چې هغه د دین سره تعلق لري دنیاوی سیزونه ای مالی دولتی بدنی صحتی او دوی ماغی چې د دین سره تعلق لري لکه قران ملاویدل د دین علم ملاویدل د عمل توفیق ملاویدل دا الله رب العزت د رضا عملونه د دې توفیق ملاویدل دا د دین نعمتونه دي نو دې ځای کې د نعمتونو نه مراد د آخرت هغه خټول دي او د دین هغه هم ټولو دنیا کې هم هغه نعمتونه چې هغه باندې سړی د آخرت هغه تورسي صحت برابرۍ مخلوق ته محتاج نه وي حلال مال ور سره وي او دا سنوي چې سړی په آخرت نه پاتې شي نو هغه نعمتونه مراد دي تش مال او دولت او داسې زونه نه یعنی الله په دنیا کې دی ول د دین ور کړل دی او د دین نعمتونه دی پکړی دي او د دین په لار دی روان کړی دي او آخرت کې ته رضا شوه نو دا غ خلکو په لار می روان کا انا امت علیہم دغه مراد دی نعمتونو والا دغه خلکو اوس اسو کو چې بچا باندې نعمتونه شویو نو قران کریم سورۃ النساء کې ذکر کړی دی چا سلور ډلوی چې بچا نعمتونه شیو سورۃ النساء یو کم او یایم نمبر آیات کې وایي او نیکان خلق من النبیین نبی خو هغه وی چې علم او عمل کې کاملی علم او عمل کې بالکل سوي کامل او صدیق چې کم دنو هغه وی صدیق چې هغه په علم کې د پیغمبر په نقش قدم رواني او په عمل کې پیغمبر نیوی وحی وتنی شوی خود پیغمبر په لار باندې رواني د پیغمبر د علم وارثي او په وینا باندې او په عمل باندې د پیغمبر د میشن خدمت کوي په قول او په عمل باندې د پیغمبر د میشن څه کوي خدمت کوي دا صدیق دی و رأس الصدیقین و رئیس الصدیقین ابو بکر الصدیق ابو بکر صدیق رئیس الصدیقین دی کنه نو پیان نبی و صدیقین و شهداء و صالحین شهدا سوق دی هغه خلق دی چې هغه عملی طریقې سره د پیغمبر لارې لرا وتلی وی او لګیاوی لګیاوی عملی جدوجہد کوي تر دې پوري چې پای کې سر قربان کی سر چې کمندونو قربان کی الصالحین عوام نیکان خلق چې هغه د مخکینو دوو خلکو ملګرتیا کوي د پیغمبرانو میشن چې چاراغست د کوم علماو الصدیقین کنه په جهاد پسې طالبان او عالمانو مدارس پسې سپکې سپوري خبرې نه کوي اصالحین هغه موافقتیا کوونکي د عوامونه چې عوام چې هغه موافقتیا کوي د داسې خلکو سره دایله دعاګانې غواړي او د خدمتونو کوي په دی باندې مالونه او دولتونه لګي الصالحین نو دا خلق چې دین دا انعام الله دی نو فاتحه کې وی صراط الذین انعمت الله دې نام وال اولاد را توخه نو چې سخت پراشي نو یا الله نو چې په سر هاته په قهر شوي یا لکه د خدای باندې نو په پیغمبر چې سخت تراله نو خدای وته په قهر شوي په ابوبکر چې سخت تراله نو خدای وته په قهر شوي په دین کې سخت راتلل دا خو کمال دی دا الټه خبره شو نن سبا چې بچا تکلیف راشي څه چل به پکې وای خو ته بلا زمون دي قسم دی ګټ کې ناس کېنو دي کې بس چلو څه چل وو څه چلو پکې لګا تو څه چلو چا سره دی نیولې تو څه چلو پکې من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین نمونس کې او الله دې بلال په قدم می روان کا چې بیا در په زختی در روان راشي بیا وای چې نه نه کنه نه دا نیاره چې په شنتالو شو نو نشوي نو صراط الذین انعمت علیهم لار دا غي وخت اورو انعمت علیهم چې الله تا په احسان کړی دا خو قرآنی معنی وا د تفسیرونو عالمان وی انعام او نعمت چې دی نو د دې سر دو سيزونه دي نعمت چې دی نو د دې سر چې دی نو دا دو سيز دي یو د دین علم او بل په دین باندې عمل د دین الوی نعمت په دنیا کې بل نشتا دوا ده کنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه اے رب میرا کې مونږ لا دنیا کې حسانا کولې سیز غزالی رحم الله وی کولې سیز څه شه دی وی العلم والعباده په دنیا کې د ټولو نه کولې سیز شه دی نو هغه د دین علم نه او هغه چې کم دینو په دین باندې عمل نه بس په خپل علم څه شي عمل دا علم شو عمل شو کنه نو په دنیا کې حسنا او په دنیا کې بهترین انعام خصوصی انعام څنګه خصوصی مهمان خصوصی خصوصی انعام خصوصی نعمت د الله څخه شه دی ا د قران علم او هغه د قران عمل د حدیث علم او د حدیثو زبردست شی دی نو العلم والعمل الاعتقاد والعمل نو انعمت علیہم اے الله دا خلق لار را توخیا انعمت علیہم چې الله تا په احسان کړل عقیده دی ولوم صحیح کړی دا د توحید او الله عمل د سنت طریقې سره مطابق دا غي خلق لار راتا هر لاس کې بلاس او کنه دار چا ملګرتیا ونه غواړي د نیکانو خلق ملګرتیا و غواړي د نیکانو ملګرتیا با دا چې علم هم صحیح یعنی دا الله صفاتونه مکمل سکړي دي زده کړی دي او هغه کې څوک شریک وي صدا ایمان صحیح دی او عمل صحیح دی دا غي د پاره عملا جد جهد کوي کوشش کوي خواري کوي بس دقه چې کمونه داسې دي دا منعم علیه دی خلکو باندې احسان شوی دی نو صراط الذین انعمت الله ما ته دې خلکو لارو خیا نو د نیکانو ملګرتیا غوښته نو د بدانو نزان بچکا اچانه بدانو خلکو نزان بچکا د بدو د ملګرتیا نزان وساته نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی دی په غضب شوی چې غیر المغضوب علیهم نلار دا کسانو چې باغی غضب کړي شوی دی او نلار دا کسانو چې هغه گمراهان دي دا لګه ترکیبی لحاظ سره ډیره بعید ده صراط و غیر صراط المغضوب علیهم و غیر صراط الضالین دا څه بیا کیږي کران او بعید تاویل له ناما چې ولا مانو کړه دا په اسانه ده د ترکیب په لحاظ سره نو غیر المغضوب علیهم ندی په غضب شوی دی غضب نه دی شوی په دی باندې مطلب چې پچا غضب شوی دی نو د هغه خلکو ملګرتیا نه غواړم هغه خلکو ملګرتیا غضب پچا شوو قران کریم کې د غضب ډیر اسباب دي س تقریبا 19 شلو پورې اسباب د غضب دي چې په چا چا باندې غضب شوی دی ډیر شي اسباب دي ولذالین زوالال چې گمراهانو هغه ډیر خلک دي سپینزل لس پاړسو پورې اسباب اغه گمراهی ذکر دي چې داسې کارونه قران کې ذکر دي چې هغه بچا کې رالل نو هغه ته الله غصه دي الله دې الله وتعالى او دا ذکرونه هم قران کې ذکر دي چې هغه کارونه سوکو کې نو ضالین هغه بیا گمراه دي اوس دي گمراه دي او هغه وجه کم نه نو گمراهه په لار باندې دي ډیر اسباب دي د سورته بقره نه چې شروع کی نو د غضب اسباب یو د الله د نعمتونو بے قدری دویم چې کم دنو انکار کول کفر کول دا د غضب سبب دی دا هم په سورته بقره 90 نمبر آیات کې ذکر کړي سورۃ البقره 90 کې بیا وایي چې فباءوا بغضبنا لا غضب وللكافرين عذاب مهين دریم چې کم دنو مسلمان د قصد او جلدا د غضب سبب دی د قصد مسلمان وجل سورۃ النساء 93 نمبر آیات کې ذکر کړي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه چې څوک مسلمان د قصد وجني په هغه باندې الله غضب دې د دین اسلام نه نفرت کول او په دین اسلام باندې اعتماد نه کول د دین اسلام نه نفرت کول او په دې باندې اعتماد نه کول سورته مائده شپږم نمبر آیات کې چې کوم دنو دا سبب هم ذکر دی چې دین اسلام نه چې کوم نفرت کوي او پاغي باندې اعتماد نه کوي اسباب ذکر کړی دي د گمراهی هم ډیر اسباب ذکر کړی دي د گمراهی کفر د ایمان نرستو د ایمان نرستو کافر کېدل سورت بقره یو سلطم کی ویل دي فمن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبيل په خپل علم باندې عمل نه کول سورۃ النساء تلور سلوختم خلاف د سنت نه کول سورۃ النساء یوصل دیار لسم او شرک کول سورۃ النساء یوصل شپارسم دا الله د دین نه خلق بندول سورۃ النساء یوصل وش پیتم تقریبا د شلو پورې اسباب هغه چې کمدنو د سوالات ذکر دي ډیر اسباب دی قران کریم کې چې ګوري حدیثو کې چې وګوري حدیثو کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مغضوب علیهم چې دینو یهود دي زوالین چې دینو هغه نصارا دي زوالین چې دینو هغه نصارا دي غضب په يهوديانو شوو او گمراه چې دی نو هغه عیسایان نو دې حدیث څه مطلب دی یعنی بس یهود مغضوب علیهم پاغي غضب شي او په بل چا نه کیږي اپ نصارا باندې گمراه شي او بل بل چاته به گمراه نه وای د مغضوب علیهم او د ظالمینو دا یو مثال خو دلته لکه يهود او نصارا ځکه چې قران کریم د چا د ذات سره دښمنی نه کوي قران کریم که خوشاله وي او قران کریم که زیری وي او که غضب او لعنتونه وي نو دا قران مجید په ذاتونو باندې نه وي یعنی چې جنتونه ویلي دي او خوشاله ویلي دي نو ګینه ده صحابه ول ویلي دي او نور خلکو لا پکې څه نشته نور دي جګ کوي دا ذات خبره نه ده او د قوم خبره نه ده چې دای ګینه یو قوم له ویلي دي قران کریم چې غصه او غضب او لعنت ویل دي او عذابونه ویل دي نو دایم په ذاتونو باندې دي ویلي چې دا ابو جهل دی له او ابو لهب دی له او بس هغه لدی او نور چاله نشته او یا عادیان لو سمودیان لو او یودیان لو نصاراو لو او نور چاله نیو قران کریم ذاتی خبرې نه کوي قران کریم شفا دا دارو دی دارو د دا مرض علاج کوي چې کوم ځای بیماری وي نو هغه ځای په پسیزي قران کریم کلیات ذکر کوي او وسپونو باندې خبره کوي په کارونو او صفاتونو باندې په کارونو باندې او په وسپونو باندې خبره کوي لکه یو ګولای دا کیپسول جوړ کړی شو ایجاد وشو په انګلند کې یو مرض د پاره د زړه بیماری د پاره ګولای تیار شوی اول ته تجربه شو په یو سړی تجربه وشوه نو د دې اوس دا مطلب نه دی چې بس دک ګولای به په دک سړی کار کوي او د بل چاله دا نه دی نه قران کریم شفا ده لکه څنګه چې دغه ګولای هر چا کې چې دغه مرض موجود شي کاغه د پاکستانی کې د اندستانی او کاغه د هری جبی سره تعلق لري نو پاغه باندې باغه ګولای اثر کوي او داغه د بیماری علاج دی داغه د بیماری علاج دی نو قران کریم دا راولې دو نو زونو خلکو چې استعمال کو نو هغه په خوشو چې چا استعمال نکړو خراب شو نو دا د قران صفاتونه وي چې چا کې هغه د کامیاب خلکو صفاتونه موجود شو هغه ته موږ کامیاب وایو او چې چا کې د ناکام خلکو صفاتونه موجود شو نو هغه ته ومنګه ناکام وایو نو قران کریم مغضوب علیهم ویلی دی يهودي نه دی ویلی چې بچا غضب شو قران کریم گمراه ویل دي نصارا نه نبی علیہ الصلات والسلام ول یو مثال ذکر کو لکه يهوديان چې ونو پاغي څه شوو غضب لکه عیسایان چې ونو پاغي باندې څه شوو زلال هغه گمراه شوو اوس د دې دا مطلب نه دی چې کله يهودو کارونه په يهودو چې الله غضب کړو نو ولې هغه سره ذاتی دښمنی و یا نصارا چې الله گمراه کړو نو ولې هغه سره د الله ذاتی دښمنی و نه خود سوج نه باغی باندې سو شو غضب او د سوج نه نصارا گمراه شو که خدای مکا هغه اسباب او هغه کارونه د نننۍ زماني په خلکو کې موجود شي مسلمانانو کې شي موجود شي نو دا غضب به غلومي او دا زلال به غلومي قران د صفاتونو خبره کوي د دې وجنا عالمان فرمایي سفیان رحمه الله تعالی وی من تشبع من فسد من علمائنا من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى من فساد من علمائنا ففي شبه من اليهود سوق چې زمونږه د علم په طبقه کې خراب شو د علماو په طبقه کې سوق زمونږه خراب شو نو ففي شبه من اليهود نو پد کې بیا بوی د يهوديانو نه دا رنګه د عمر رضی الله تعالی عنہ قول مون ذکر کړو چاغه فرمایلیو ان بنی اسرائیل قد مزو وانتم تونون یا امت محمد بنی اسرائیل تیر شوی دی اوس چې بنی اسرائیل وای نو تاسو به ته مراد یې اوس په کې ځان ګورم چې اسنه چې بنی اسرائیل دا صفت په ما کې نه او لو اتا احدهم احدهم امه علانیا نو لکان فیکم من یفعل هكذا او کما قال او کما قال کپاغی کې او تند مور سره بدکاری کړی وی نو تاسو هم یو تن چې کمنو داسې کار کوي یعنی تاسو هم د هغه په قدم باندې روانيږي هغه کارونه وا تاسو په دې امت کې موجود کیږي په دې کې به هغه موجود کیږي نو ولې چې دا هغه کومه سزا و نه غو بیا دې نیسو چې هغه کار هغه یو کو هغه له په سزا ور کوي نو سنو له په نور کوي او سنو له په سور کوي سزا ور کوي دارنګ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای ما اشبه الليله بالبارحه ما اشبه الليله بالبارحه پرونیش با او نننیش په چې کم دنو دا څنګه یو شانتی مطلب تیرو متونو او تاسو متونو کارونه وسی یو شانتی نو حکم او سزا هم سوي یو شانتی وی دا نه چې هغه له سزا او تاسو له په سزا ني د دیو جن موږ مخکې مانو کړه نام تعالیهم چې چا کې انعام پچا انعام شو ناغي کې سو خو نه راغلو دوا علم او عمل نو سوق چې په علم او د اعتقاد په لار کې روان شو نو هغه مغضوب علیهم چې په علم کې څه شو خراب شو او خوید قصیده کې او خوید چې څوک په علم کې خراب شو په علم لار کې خراب شو یعنی سره د علم شرک کوي سره د علم بدعات کوي سره د علم قانون د غیر الله چلی چې اسلام بنی او پی جنیه او اسلام تتن نګدی نو دا مغضوبن چې علمی طبقه کې په قران پوهې شوی دی په حدیثو پوهې شوی دی او سره دا غینا شرکیاتو کې روان دي بدعاتو کې روان دي او باغی پس روان دی په قران پویږي په حدیث پویږي او بیا هم توحید ته تن نګدي اسلام ته چې کم دنو تن نګدي ته قران قانون په ملک نه جاری کړي نو دا دې مغصوب دا د مغضوب علیهم د چې کمدنو په علمی طبقه کې څه شو خراب شو دویم کې سما غوي چې هغه چې کمدنو د سره اړو علمونو کو دا عمل لپاره ډیر بدو ځان به سیړ کړو سم د کورکمن غټه به ځان جوړ کړو خو طریقه یې نه پیژندله چې په څه طریقه باندې چې کمندونو کار وکم یعنی ایله مې د سره نو کړې لار ورته معلومه نو حیران او پریشان او چې چا په لار شمه او معلومه ولهم نه نو دا سوال لې څه شي سوال هغه بل مخکینی علم کړو خو سره نه کې خدا او دا اوسنه د سره سره کې علم نه کې د جوهال طبقه دا نه پوهه خلکو طبقه دا او لار تیرو کښوی دا نو دا سوال لې څه شي سوال ولا الضالين انام تعلیم چې علم او عمل دواړه برابرو مغضوب علیهم علم او خو عمل به نو منلای نا او ضالین چې سره سن کو علم نکاو نو دا چې کم دنو دا نام تعلیم داوی چې نه علم خراب شوی دی او نه چې کم دنو عمل خراب شوی دی او می علم برابر دی او می عمل برابر دی نو غیر المغضوب علیهم ندی دی چې کم دنو ندی دا خلق چې په دې باندې غضب شوی دی او ندی دی گمراهان ولا ضالین او ندی دی گمراهان سیندی رحمه الله تعالی مولانا عبد الله سیندی رحمه الله تعالی هغه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د دې تشریح کوي چې مغضوب علیهم او ضالین چې کمنو دا سوق دي دا کتاب د قرآنی شعور انقلاب سیندی رحمه الله په طرز باندې تفسیر دی داغه شاګرد چې کمندونو راجمه کړه د مختلفو شاګردانو ټول قران مجید نه دی سم مختلف سوراتونه دي یو پاره کې سورته فاتحه ده سورته فاتحه هم را جمع کړي یو په دینوم باندې دا چاپ ته قرآنی شعور انقلاب او دویم مجموعه تفاسیر عبید الله په دینوم باندې چاپ ته مجموعه تفاسیر عبید الله سیندی هغه هغه کې فائدہ ډیره ده دنه پاغي کې صورت سباشته او په دې کې نشته دې چاپ کې دیو کې په دینوم چې کم چاپ ته نو صورت سبا به کې نشته او پاغینوم چې چاپ ته نو کې صورت سبا نشته حکمت قرآن انسټیټیوټ کراچۍ والا شایع کړی دی دا خو بل چا چا کړی هغه هم شای کړی د انعام والا تذکرہ چې کمندونو کوي قیمتي خبرې ذکر کوي چې انعام والا خلق سوق دي د حجت الله ځنې اقتباسات دې کې ډېر خولي خولي وی خدا تعالی کا بهترین انعام یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں اپنا علم ہو اور وہی اس سوسائٹی پر حکومت کرتا ہو یعنی علم دے او اق کا علم پاغی معاشرہ سرے حاکم دے انسانی حریت انہی حالات میں قائم رہ سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی سوسائٹی دی جائے جو اعلیٰ درجے کے انعام یافتہ لوگوں پہ مشتمل ہو سراط الزین انعامتا یعنی موږ د داسې خلکو معاشره غواړو د حجت الله نه تا نقل کوي وی امام ولی الله دهلوی انسانی معاشره کی ترقی کی مختلف منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے ارتفاق رابعہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب بین الاقوامی سطح پر حکمران وجود میں آتا ہے بین الاقوامی سطح پر حکمران وجود میں آتا ہے اور ملک کا نظام نہایت اعلیٰ پیمانے پر درست کر لیتا ہے جابر جابر سے حاکم اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور بادشاہ اس کے متی ہو جاتے ہیں تو تمت نعمہ نعمت الہی کامل ہو جاتی ہے گویا امام صاحب کے نزدیک بین الاقوامی حکومت بلند ترین نعمت ہے چې ټول مسلمانان د یو خلیفہ د لاندې شي جمع شي نو دا بهترین نعمت دی وی جو کسی انسانی معاشره کو مل سکتی ہے ودا انسانانو ته ملاویدل شي دا انعام والے شو غیر المغضوب علیہم جب اسلامی نظام موجود ہے چې کله وی اسلامی نظام په دنیا وی تو جو لوگ جهاد سے گھبرائے اور وہ اس حد میں آتے ہیں چې اسلامی نظام موجود وی او کم خلق د جهاد نه یریږي نه په مغضوب علیهم کې راضی اور جب اسلامی نظام ٹوٹ جائے اور جہاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نہ رہے تو جو لوگ انقلاب کے ذریعے اس نظام کو دوبارہ پیدا کرنے کی ہمت نہ بنائے وہ بھی اس حد میں داخل ہے اردو دا پوښ سیندی صاحب دې زما خپل خبرې نه دي کې ګله سو کوي سیندی صاحب جب اسلامی نظام ټوټ گیا هو چې کله اسلامی نظام وي ختم شوی لکه اوس نشته اور جهاد کے لیے جس نظام کی ضرورت ہو اور جن جهاد د پاره کم نظام پکار دی وہ نہ رہے هغه پاتې نشي تو جو لوگ انقلاب کے ذریعے چې کم خلک د انقلاب په ذریعہ باندې اس نظام کو دوباره پیدا کرنے کی همت نه بنائے چې هغه په عوامو کې د دې جذبه نه پیدا کړي وو به اس حد میں داخل دي هغه په دې مغضوبون علیهم کې وسدي داخل دي لږ صفای وي جو علما کهلا کر مونږ یادي ایسے نام نهاد علماء کے غلط نظریات اور رویوں کو ختم کر دینا چاہیے جب تک کسی انقلابی جماعت میں یہ بات نہیں آتی وہ قرآن کی حکومت پیدا نہیں کر سکتی ته دې پوهیږي کنه پوهیږي چې وی علما ځان ته وی او هغه د جهاد او د انقلاب د نوم نه یریږي نه په مغضوب علیهم کې سړي داخل دي اوس وخت به انګريز و دا انګريز ته کوي تقلید کوي ناغه په مغضوب علیهم کې داخل دي چې د قران طریقه د انقلاب پرې خدا او د غیرو په طریقو باندې سړي روانه اور جو دا نورم نه پری دي سو باړي دي ډاله دا نور اور جو انګريزي دان دوسری قوموں کی سیاست کی تقلید کرتے ہیں علماء نی عوامی انګریزی سبق ویل دی خو هغه هم سیاست د قران په طریقه نه کوي او د غیر قومونو په طریقه باندې کوي وو اصوالین کی شک میں شامل ہیں هغه ځوالینو په شک کې څه دی شامل دی جو بات تم خود نہیں سمجھتے اور اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس کی ذمہ داری مت لو چې په سیاست نه پوهیږي نو ذمہ واری یې سلا اخلي سمجھ بوجھ کر جو سیاسی کام کر سکتے ہو وہ کرو ورنہ خاموش بیٹھو مسلمانان خبرې کوي لګ یو ټکه بلوا ایسے ہی ایسے ہی جو لوگ کیسے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا وہ بھی ظالین میں سے ہے چھے اس وقت کے ہوئی سو کوئی سے پہ قرآن سے پوئی گی نا ندام تو ظالینوں کے سرے ہوئی داخل لے امام ولی اللہ نے شاہ ولی اللہ سے بھی آدھی امام ولی اللہ نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی ومانوی دقتیں دور کرتی ہے طول مشکلات اگر سکڑی دی ختم کړی دي اب اس کتاب عظیم کا سمجھنا اس سے کمر دا قرآن کریم بانظام کو یقول نہایت آسان ہو گیا ہے اور امام محمد طاهر زمون بیات کو شیخ القران رحمه الله تعالی د پنځپیر هغه شاول الله رحمه الله په نهج او دا غینه په اسانه طریقه باندې قران کریم او متصکو او خود اب بھی یہ کہنا اوس هم دا ویل کہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا پر لے درجے کی گمراہی اور ضلالت ہے وی دا ټاپ گمراه دی چې اوس هم یو سړی وای چې په قرآن باندې سړی نه پوهیږي مغضوب علیهم ظالم باندې په سم نه پوه شي کنه نو دا فکر پکار دی چې دا یو سړی ونه وي سپې 150 دا سپې بدلیږي را بدلیږي هر چاپونه بدلی کی دی شي دا چا پړو چا سره نه تاسو خبره ده پټ لرنه کې ګوره نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا تشریح مار دې د پار نه کړی چې مونږ چې بچي پچا چې کمندونو رد کو چاته ککې وو یم بغی للمرء اينزل القرآن على خطابته ار سړي د بکار دي چې قران ځان ته متوجي کی ځان د څه کی متوجی کی کومنګا طلبه علما رونه دي او کا عوام رونه دي نو چې هغه څه کم دنو د انګريزو د طریقې سیاست نظام څه کی او ساتي بایکاټ ته کم دنو فرض دي بایکاټ ته څه فرض دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نری دی په غضب شوی او نری دی گمراهان په دې جمله کې په آیات کریمه کې د نیکانو خلقو د ملګرتیا داغي ترغیب شو چې نیکانو سره څه شه ملګری شه داغي په قدم قدم کېږدا او د بدانو د ملګرتیا نه من او فرمایلا چې د بد بد خلقو او د ناکار خلقو چې کمندونو ملګرتیا مکوا د نیکانو ملګرتیا هغه به نیک کی او د بدانو ملګرتیا به سکی بد کی صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند نیک پر نیک کی او بد سره به بد شي صحبت چرسی ترا چرسی کند او صحبت بنگی ترا بنگی کند چرسیانو سره چکینی چرسی بشي بنگیانو سره چکینی څه بشي بنګي بشي د نیکانو صحبت او د الله والو صحبت دا چې کمنو د فائدې نه خالی کیږي پیدا شیخ صاحب رحمه الله تعالی وی فرمایل وی سا شیخ صاحب وی چې چرسی ته مرسی ته نال اور بکړسی وی چې کله چې کمنو چرسی ور سره نیول کیږي یا به تکلیف راځي ته نال اور بکړسی نو خوا کې وسره چې کمنو نور خلقم خرابيږي کله جوارګرو یو پیند ناشتي او غي جواری کوي او پولیس والو په خدای مکه چاپو والا خدای مکه دغه چې نه خدا غلطی نه کیږي چې سم کارو کی کنه خو لکه دغه چې تسی والا به چاپو والا او دا جوارګری سکړو اونیول نو چې کم سره هغه د دې خلکو سره اسې سره ناشته او بول ورکینو هغه به سرم سکی اوچتای ابو سرم سکی او چته یا وو بوزي ور سره نو د صحبت د نیکا په صحبت د عالمانو بسره زر شي کې ګټه او کلوټه د صحرا نو نیکان خلکو صحبت ضروری دی او د بدن خلکو د ملګرتیا نه چې کمندونو ځان او ساده سادي بابا وای دور شو د اختلاط یار عبادت یا ربت بدتر بوت از ما ربت وای ناکار ملګری د ناکار مار نه بدتر دی ما ربت ترها همی برجا زنن سمار چې ناکار نو صرف ټک بدل در کی نو د ژوند د ول اخلاص کی خو یا ربت برجان و بر ایما زنن ناکار ملګری چې نو د لوم دی ایمان ټک در کوي او هم د بدن ټک در کوي هغه د لوم ایمان خرابوي او هم د لچ کمدنو مو ورسره چې کمدنو بدن د لوم خرابوي اوم ایمان خرابوي اوم د بدن خرابوي د دې وجنه حدیث او قران کې دا یو لوی مضمون چلیدل دی دا فاتحه کې ورته صرف اشاره وشوه ترغیب الی موالات الموحدین یو مضمون دا دی چې موحدین د مسلمانان ایمان والا دا دی یو موټی شي او بل قطع الموالات مع المشرکین د ناکار خلقنا دا غین قطع تعلق کول الولاء والبراء دا د قران کریم یو لوی مضمون دی چې ته یو ځای کې بوته اشاره وشي الولاء والبراء ولا د لا اله او بر او برا د لا اله او ولا د الا الله د الله د مخالف نه د الله د مقابل نه چې څوک وي ک پیر وي ک مولا وي ک لیډر وي او کار یو سیز وي ک ګټه وي ک لوټه وي خو چې د الله خلاف ودرېدل دي نو دا غینه بایکاټ په هر مؤمن مسلمان ته دي فرض دي او چې کوم د الله موافق درېدل دي او د الله د دین د پاره درېدل دي کتور دی او کار رنگ دی که سپین دی که غنم رنگ دی که سور رنگ دی کاغذ کمندونو پښتون دی که فارسی بان دی که پنجابی دی که اردو والا دی که عربی دی که انګلیش والا دی دا هر ژبه والا دی خو چې د الله د دین د پاره درېدل دي نو هغه سره تعلق لرل دا په هر مسلمان سره دي دا رنګ کوم کارونه چې د الله رب العزت مخالف دي دا غینه بایکاټ پر مسلمان فرض دی کم کارونه چې د الله موافق دي نو هغه خپل اول دا د هر مسلمان څه دي فرض دي منل هم فرض دي عملی کول چې څومره وځي پکېږي نو عملی کوي با د دغه لپاره د کامیابی لپاره درې اصول ذکر کړل سو درې اصول د کامیابی لپاره بیان کړل یو سعی او کوشش دویم تضرع او عاجزی او دریم اجتناب یو طالب العلم دی د دین مهنت کوون کې دی هغه په خپل مقصد کې کامیابی غواړي نو هغه بدري کار کوي یو سعی بکئی کوشش بکئی ایا کنابود او بیا چې کمنو سملا او الله ما ته ناپوه علم نصیب کا نافع وي کا ناپوه وي نو الله ما ته ناپوه علم نصیب کا دا په دې باندې نه کیږي دا مهنت غواړي خواري غواړي کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی یو ځلی طالبانو ته خبره کوله نو وی فرمایل چې طالبان ورونو خدمت مهنت کوي مطالعه کوي کتاب ګوري وې زه یو مسلې په څیر ګرځیدلم او هغه مسله مې کتله نو د سلیش په مې رون کړه سلیش په پیژنې د پوما د پوش په مې چې کم دنو سکړه رون کړه د ماسوتن نشورو شوم او کتابونه مې کتل او وی حتی چې د سهار اذان را باندې وکړو د سهار اذان را باندې چې کمندونو کو دا چې چا ست درجی مندلی وی نو دا اسنی وی اسنی وی نو مهنت او خواري غواړي خواري کول مهنت کول چې کوم مقصد سره حاصلې راغې لپاره خواري او مهنت دویم تزرع عاجزی ایا کنستعين تکبر بدر کی نه غرور بدر کی نه فخر ځان ته بزیم نه وای لوی مار او دجمار بنی چې لوی کای او فخر کای نه عاجزی وکای تضرع وکای ایاک نستعين په ذهن می اعتماد نشته په خپل لیک مطالعه می اعتماد نشته اے الله ستانه مدد غواړم په خپل خوارای مهنت می اعتماد نشته الله اعتماد می پتا دی ملګرو سره به عاجزي کوي ملګرو ته وزر کته وړي نبی علیہ السلام استاد دی او نبی علیہ السلام ته وی وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین ملګرو ته وزر کته کا خپل ملګرو د میشن سره با هغه سره به عاجزي کوي دا ستاسو میشن ملګری دي شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی و فرمایل وی رور چې زمایي نو زمانه نسب ملګری دی او طالب هغه زماده مسلې ملګری دی طالب چې کم دنو هغه زما میشن خوري رور زماده نسب دی د ویني رشتہ مې ده نو د نسب هغه ځان له خپل ځای ده خود دین رشتہ هغه ډیره مضبوطه ده اجتناب وکای د غیر الله د محبت نه به هم اجتناب کای د ګناهونو نه به هم سکای اجتناب کای که ګناهونو نه ځان نه بچ کای نو بیا به د علم پړ کې جمع نشي ګناه چې معصیت نو دا د علم سوړه ده د علم نه پریږدي د پسینه کې علم جمع کولو ته نه پریږدي نو د منګوک د سړو د وجه نه زمونږ انبار نه جمع کیږي مونږ چې څه جمع کوو نو هغه جمع کېدلې نشي نو ګناه چې د معصیت نو دا د علم سړه دا د علم سورې دی دې د علم انبار جمع کېدو ته نه پریږدي نو د معصیت نه او د غیر الله د محبت نه دا غینه به اجتناب کوي چې دا دی وکړو نو انعام تعالیهم کې بس شي شمار شي او دا غي په لار باندې روان شي او د غضب او د زوالال نه به محفوظ شي د غضب او د زوالال نه محفوظ شي نو په صورت کې توحید الله رب العزت بیان کو پاغي باندې څلور دلیلونه او بیا د دلیلونو نتیجه چې الله صرف ستا بندگی وکاو او د بل چا باندې کوو د بل چا باندې کوو د بل چا بندگی باندې کوو او اے الله زموږ زلون اخلاق کا په دې مسله د توحید استقامت را ته نصیب کا صراط الذین بیا د نمونیو خودلې د چا چې زړه کلک شوی او هغه چې کمنو د غضب او د زلال نه بچیو الله دې دا ټول دعاګانې زمون قبول کړي امين یا الله دا ټول دعاګانې زمون قبول کا او موږ په نیکانو خلقو کې چې کمنو شمار کا او دا غي په نقش قدم باندې موږ روان کا دا شین اسمان د پاره سوالو کوي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا الله رب العزت سے حاجت مطابق اغشین کی الله رب العزت سے زمونږ ګناهونه معاف کی او الله دې زمونږ رضا شي